ته په یاد ولرئ د اقرا اسلامی کیسټ مرکز د قصخانی بازار شاته کباړی بازار پیښور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين دا مجالس الإيمان چې دا د حلاوت او د مزي مجلسونه دي د چا چې سره ژوند دی وي لینذر من کان حیا کوم انسان ته چې الله حیات قلبي ورکړي دی زری ژوند دی ولا پیدا کړی دی ناغتا دا خبرې داسې ښکار کیږي لکه څنګه چې فصل توبه ورچه به بکین اصل قران به ویو یا به تذکری کولی د الله سبحانه و تعالی او دا قسم علم په دې زمانه کې زما د ذهن مطابق ختم شوه دی ډیر انسانان هغه دا علم نه حاصلې چې هغه علم د ایمان دی ایمان بالله عز وجل د الله ذات باندې ایمان راوړل او داغي مرتبه او درجه پیژندل دا علم باز خلک بیانې دا غینه لګه حصہ خو هم په صحیح طرز باندې نه نو زمونږ مسلمانان او ډیر انسانان چې دی هغه لاول د دین نه غافل یو کچرتا دین ته متوجی شنه به په هغه مسلو کې دا غیو نه وخت ډیر لګیږي او د دې قوتونه زیات سرب کیږي کومه مسلو چې الله او رسول دون زور نه دی ورکړی الک وضع الیدین بعد الرکوع د رکوع نه رسول الله اس کې خدل په دې باندې خلک غاټ غټ جګړې په کوي په باز علاقو کې د رکوع نه رسول الله کې خدل شتاو کنه شته په دې اختلافات او به محبتین نن موږ مشکات کې ویل فتحیه کې به اشاره کې نه لکه باز خلک وایي چې اشاره به یمینن او شمالن کې او که رفعن او خبزن بکې په دې باندې لانجا او جګړې او د یو بل سره به محبت نه هغه مسلې چې الله او رسول زور نه دی ورکړي او یو سړی پای کې خپل قوا او طاقتونه استعمالي یو کم چې زیاته ضروری خبره ده زیاته مهمه ده او د انسان د زړه په باغ جوړیږي الله په انتهایی رضا کیږي قران کې په سونو کر ذکر دا اتسو کرتو زیت لفظ د ایمان الله قران کې بیان کړی دی اتسو کرتا لفظ د ایمان د اتسو کرت نه زیت قران کې استعمال دی لفظ د سماواتو او د سما په قران کې 200 کرت راغلی دی دومره ډیر رب العالمین استعمال کړی دی او زمونږ د پیدایش تذکر الله قران کریم کې څونه ډیر کړی د باز ایتونه ماول استلای په باره کې نو د شیطان طریقه دا دا د مهمه مقدمه ویم دی باندې متنګیږي چې لاول نه پری دین ته چې به دې توفیق د دل درکړې شي نو به دې په هغه مسلو کې استعمالي کمی چې تافه دي معمولی دي وړي دي سنت طریقې وړي نیوي ورا سنت طریقې زنه یادوم دی وای هغه مسله چې داغه اجتهادي مسله ده دمرا څه وزن په شرع کې نشته دي یا به پیدي مسلې دي د خلکو ذهن پاږي کې استعماليږي او کوم چې مهمه مهمه خبرې دي ضروری هغه شاته ورزول کیږي په ایمان بالله کې اوله درجه شروع کړي وا الله باندې چې ایمان راوړې نو دا غي ډېری مرتبه دي ډېری درجه دي اوله درجه چې دا غدا د چې ایمان به د الله په ذات راوړې د الله سبحانه و تعالی ذات منل چې هغه حق ده او د الله سبحانه وتعالى ذات چې ده کمال علم والا ده کمال علم پورا علم د زمون د الله سره ده وما يعذب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء الله زمونږ هغه ذات دی چې د ذری عمر شی ته پزمکه کې نه پاسمان کې پټي و دریابونه ټول لا جمع کا ټول ونه قلمونه ټول انسانان لیکون کی او د الله خبرې دې لیکل کیږي نو هغه به ختم نشي دومره ډیر علمونه دي د رب العالمین قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا دا تناسي شټیاتونه دي زما عزتونه تاسو به سوچ وکړئ دا قران کې ذکر دی من په دې ډېر کړه چې ورتیر شوم چې د پټو سترګو دا الله څخه خبرې ته اشاره کوي څه تصور زموږ ذهن کې پیدا کوي کم عظمت د چا پیدا کوي زموږ په ځل کې د اتنه باندې ربما نمر عليها ولا نتفكر فيها ډیر کرت موږ په دې ورتیریږو او د سوچ نه استدا آیاتونه خالی شي او د ډیر خیر نه موږ محروم شو په ترجمه او په تفسیرونو کې موږ تجربه دا وشولا چې ډیر انسانان هغه داسې دي خو غوړی لکه لاندې زمکه ته مګوره ما ته ګوره ټول نو به بالا فیضه ته ملوي نو الله سبحانه و تعالی چې انسان له پیدا ور کوي نو طریقه غدا دا چې هغه آیات کې به سوچ کې دا فکر نه وکړلې تا ته ډېر عجیب فیدی ملاویږي زه ځکه دا ویم چې د قران تفسیر په پنځه قسمه ده پنځه قسمه تفسیر ده دا یو وضاحت به اوس پرې الله سبحانه وتعالى علیم دی علیم به حکیم دی نو به قدیر دی قدرت والا دی او په دې خپل صفاتونو کې یواز دی یواز دا د علم بیان په قران کریم کې په څونو آیاتونو کې شوی دی د قوت او د طاقت بیان یې څومره شوی دی د حکمت بیان یې څومره ډیر زیات شوی دی نو د الله ذات داغه حکمت او علم او قوت منل لاغه د پاره الله عزوجل ډیر دلایل ودرولې دي مخکې منګه ویلو چې دو قسمه خبر باندې منګه الله متوجه کوي دغه تا یو کتاب مکنون دویم کتاب مفتوح هغه خبره ته ترتیب ورکوم چې مقصد تراشه کتاب مکنون د الله کتاب د قران دا تا ته تنبیه درکې چې لکه ریښه او کتاب مفتوح د رب العالمین هغه د کائنات دی دا کلاو کتاب دی الله پاک راس پړدل دی پانی کلاوي کړی دی ګورې پکې سلو ته مو تاسو به ګورئ خزو ته وای تاسو هم ګورئ عرب ته وای حجم ته علما ته وای نو عوام ته وای دا د کتاب د چارڅو کې ویل شي کتاب مفتوح هغه کتاب د چارڅو کې ویل شي په دې پانو کې ګوره او په دې کې دا کرخه ته ګوره او د دې ټکو کلمات ته ګوره او فائدې ته اخلا دلائل پر رب العالمین نکی نکانی د الله د عظمت او داغه د حکمت او د علم دې ته ګورا او دا د مؤمنانو طریقه ده چې هغه وې تفکرون هغه فکر والا دي سوچ والا یغي به سوچ بندگان نجی د الله کان جل عمله التفکر ابو دردار جانو اکثر عمل تفکرو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کان کثیر السمت ډیر بچب کې ناستا خبرې به ډیر نه کولې اسنه بلکې د یو فکر د یو مقصد د پاره سوچا دا زمونږ د نبی طریقه وا تاسو ځان ته وګورئ تاسو کله فکر لا وخت ورکړل چې سوچ د سره وخت ورکی بلکې موږ چې خالد ټیمی غب شپ لور مزاح لا د مرګرو سره ملاقات د پاره دي که زموږ اوقات تیر شي هغه زریسته ګندش الله سبحانه و تعالی موږ دې ته متوجه کړی اے بندگان الله اول وې دې ځان ته متوجه شي خپل ځان تراش وفیان پسکم استاسو په نفسونو کې الله ډیر عبرتونه چولې دي چې هغه ما شروع کړی او زیاته مې ورسول دې زیاته پاږي کې موږ را رسیدلی وو چې انسان چې الله سبحانه و تعالی د مور پر رحم کې پیدا کی نو په کوم ترتیب باندې پیدا کړي دا یو عجیب سفر دی طویل چې داغه نه یو ټکی سره بنګرالو نور داغي پوره باریکات خو رب العالمین ته معلومي د سړی نطفه د زنانه د نطفه سره مرګري شي او بویزي تلاړ شي هغه هغه چې کومه د هغه تلاړ شي په یو خاص انداز باندې هغه لاړ شي لکه مخکې ما د هغه عرض وکړ د باران را واپس کومه نو دا ماشوم په هغه بویزه کې دن الله سبحانه و تعالی په هغه ترتیب باندې غټي غټي چې مخکې مونږ ویلو هغه ته به لږه زمانه بعد الله مشیمه ور واغوندي مشیمه هغه پریوان توای د دې زنانو په اصطلاح کې ایت ملانه وای ملانه د زنانه وای او څوک ته پریوان وای عربی لغت کې ایت مشیمه وای دا ته الله سبحانه و تعالی را تاو کی چې هغه لم د څه وای دا د مادي سیالی نه جوړي یو مادي په دې رحم کې الله سبحانه و تعالی ماده پیدا کی بدون کې ماده دا غینه د څه پیوان جوړ کی چې هغه د دې واز دې نه جوړې ته وایي چې د واز دې په شان ده لکه کتا سو لیدلی په دې لوري باندې حیوان چې لار کې کنه په دې لوري باندې د پاسه داسې یو غاټه دغه پرته د واز دې څرمنه په پرته د پاسه د قشان د پیوان د څه شی وي الله عز وجل چې پیدا کړي دې ماشوم نه راتاو کی اچټی دې نه راتاوي دا وی لاندې حصہ د سیویل کې د بسترې په شان ته دا ماشوم پاګې باندې ناز غونتی وي پوس په ناس ته پوس پستا وخی پاګی باندې شي چې ناس بالکل خوږیږي نه او بر طرف الله رب عزت نری را تا وکړي نو دې پوز سره او دې خلی سره داغه درې تار د سره تیر کړي چې پاګی کې دا انسان تنفس اخلي صاحب کې اخلي د دنه چې کوم افرازات کم غندونه را خارجيږي نه دغه سره را خارجيږي الله سبحانه و تعالی ولا دغه ځکه دا پیدا کی دا ترتیب څوک ور کوي دی باندې الله به پیژنې مخکې ما تشریح دې کړی و چې دې دلیل نه الله ته زی بره بخبر ذهن بوزي ډاکټران پاندې کې ذهن استعمالي بره دغه دماغ نزي زړونه دغه بره نزي زمونږ د ایمان والا وړونه به بره زی بره چې دا څوک کوي دا یو حکیم او علیم ذات یو مهربان په انسان باندې چې د دې مور نیم ډیر مهربان دی او د دې پلار نیم ډیر مهربان دی او د دې انسان د ځان هم زیات مهربان دی په دې انسان باندې هغه ذات دا کار ولکې کله موږ الله له څه ورکړي دي موږ څوک چې هغه د موږ د تربیتونه کوي څه ته وخت هم دا څه قرض مر کوله دې څه زور مو سره ده کدا کار چرته الله پاکونه کې نو څه تاوان باغ ته ورورسیږي دا به بشي کې بس نقصان څه شی به وشي الله سبحانه و تعالی د زریم را اجد مونږ ته نشتا ځکه فرمایي یا ایه الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید تاسو محتاج یاست الله خو غنی ذات دی او ستایل شوی دی صفاتونه شوی دي تاسو څوک د الله په نسبت باندې هغه تاسو ساجت لري ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين که څوک کوشش کوي ځان له وکړه ته چې کوم بندگی عبادت تعد دعوت جهاد کوم کارونه چې کې دا د خپل پیدا ده الله باندې زبادونه مکه او چې الله تعالی لپاره موږ دون عملونه وکړه او ګور الله د پرم دون سجدي او توله ګور دا کار الله باندې زبادونه مکه وا دا خپل پیدا ده ستک کرول کر سجده الله تعالی کې الله په باشي کې نه زیادت راځي او که بالکل ونه کې نقصان نه راځي ټول انسانان کې کافر شي ابراهيم عليه السلام دا موسی عليه السلام فرمایلی چې ان تکفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني عنكم کتاسو کفر کوي او ټول زمکه والا کفر کوي الله تاسو نه غني دی دارنګ الله مونږ تم فرمایلی دی پس مونږ د پیدایش نه په سورته زمر کې الله دا فرمایلی دی یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم الله ربکم به رسته به فرمایلی دي ان تکفرو که تاسو کفر کوي اے بندگانو فان الله غنی عنکم الله تاسو نه غنی دي اڅه جته ده نشته وی کوي کنه لیکن ولا يرضى لعباده الكفر الله سبحانه وتعالى د خپل بندگانو د پاره په کفر باندې راضي نه دي لا يرضى معنی پسند کوي کفر ولا نه غوړه کوي چې زما بنده دی وي زما غلام دی وي زما په لاس دی جوړ کړی شوی وي او ما دی ولا دوه تربیتونه کړی کړی او به درا پاسې کې دغه الله په بغاوت کې ودرېږي یو سړی وای زما د مدرسې نه دی فارغ یو به درا عزیز ما مقابله دی کوي محتمم دا نه کوي چې لکه زما د مدرسې نه سره فارغ دی او زموږ د نظریه او د عقیده خلاف خبرې دی کوي سره دا نه زموږ په هغه دونه حق نشته مور خپل وای لکه دا زما بچی د مور کوټیوالي کې تربیت گزاري ولا شان کړی زما زوی دی دا برا پاسیږي په ما باندې بدغه کیده راخیږي د پاسه نو دې ته چرته مور او پلار نه اما د کیږي الله رب العالمین هم دغه شان فرمایي زه په کفر د بندگانو ابدا ناراضي کیږم لا اردا نه پسند کوي نه غوړه کوي د بندگانو لپاره کفر وای مکه وای عرض دا چې دغه ځکه الله ګورز موږ تربيت کوي په دې رحم کې سره دا غنه چې الله مونږ تاجت نه لري نو مشیما پریوان د انسان نه راتاو کړی شي په غزه کې او زمون خالق دلته د تعبیر کړی دی چې یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق لاول نطفه د نطفه نرست علاقه جوړ شي علاقه ټوټه د وینې توای علاقه سره کې په لغت د عربی کې دوه معنی لري یو علق د دغه توجور او توجوره جون چې توای ورده کې جون جوره پارسی کو تعلق وای هغه ابو کې چې د نویو سړي پورې نه کړی دی وینه شي نه راکاږي هغه تعلق هم د دې د وجه نه وای چې سړي پورې کلک نه کړی د چې په زور زور به لري کې نه بل لري کې چرته علاقه مې دلته کنه دی دلته جونګ جوړه په پرم کله نه کتی په دې جوړو بو کې شای کله لاړ شي موږ خپل لیدلې دي نه د دې د وجه هغه ته علق وایي او دارنګ اردو کې هغه ته خون کا لوتلا د وینې لوتلا هغه ته علق ویل کېږي شي علاقه د معنا ده متعلق کېدل په واسطه کېدل دا درهم په کې چې دنه دا ماشوم الله سبحانه وتعالى د ابتداء نه تربيت یو لکه د نسبه نه باچ علاقش نو د علاقم دغه شان کله کنه فتی وی په هغه بویزه کې په هغه بویزه هغه گی چې وتوي هغه کې دنه دغه شانت نه ختی وی پاغه فلوبیو ناریو کې اندر یو خاص نه لې دی پاغه کې دنه دغه شان کله کنه ختی وی او بیا داغه رب العالمین رستا مدغه جوړه کی کرپنده داغه نه رستا به الله سبحانه و تعالی اډو کیسته جوړ کی او به الله عز وجل پام دغه ځکه دنه د دینه وخه پیدا کی وخم پکې پیدا کی او د اډو کوته ورواچي خلقا من بعد خلق یو پیدایش به بلی به پس بلی نو ثم انشأنا خلقا آخر به الله ولا بل پیدایش ورکی چې هغه دنیا تر استلی په دنیا ته چرو باسي د دې خبرې وضاحت ما بیاناوه نو فی ظلمات ثلاث درې تیاری کم کم دي یو د خېټه تیار ده خېټه کې دنه د انسان تیار وي دیم رب العالمین چې دا رحم زنانه له پیدا کړې ده یو د منګي په شان شکل لري دا نو د اغي دا رحم چې دی نو دا بل تیار ده او به دا مشیمه چې تر تاو شي پریوان دا بل تیار ده په درې تیارو کې دنه چې اچا ته پته نه لګي نه مور ته پته لګيږي نه پلان ته پته لګيږي نه کوم ډاکټر ته پته لګيږي او نه کوم پیری ته پته لګيږي دا الله د عرش نه یې دغه ماشوم هو چې په دغه خېټه کې دنه ويعلم ما في الارحام دغه غار هغه الله پر رحمونه باندې پويږي بل هیڅ څوک نه پويږي د دنیا ټول ډاکټران او ټول سنځانان چې راجم شي او د ماشوم معلومات کې نشي کولای ابل ازما د دې عرض وکړ تاسو ته چې د الټراساوند په وجه باندې معلومیږي کنه او قران کې الله دا ویلي چې زه په سره پويګم او ډاکټران په دوا یو ورځ پس پوي داغه تشریح تاسو ته ما وکړه که ذهن کې چرته حاضر وي چې به تاسو علا سبیل اجمال به ته جواب واپس کوم نور تشریح مخکې شوی و هغه دا دی چې ډاکټران داغه په ټولو احوالو نه پويږي ټولو چې نطفه پاغي باندې نه پويږي علاقه په زمانه کې نه پويږي وکله چې دوه ورځ تیر شي به پکې د انسان کې د خلقت هغه تطویر بدل شي پاغه وخت په پويش دیم دا چې د پټول احوال نه پويږي چې دا بدبخت دی کې نیک بخت دی عمر به لګوي کې ډیر وي رزق به سونه وي دې خبر باندې نه دی باندې سر به الله پويږي د چا په رزق د چا په اجل باندې د چا په شقاوت او سعادت باندې صرف الله پويږي هغه خو صرف نه راو ماده معلومه ولې شي او ظاهر جواب هغه دا دی چې ډاکټران چې پويږي نه هغه پر رحم نه پويږي هغه يعلم ما في الاله په اله باندې پويږي اله د الټراساوند ماشين هغه دی رحم ته ورواچي پرده پاګه باندې کیږي دا ته ورواچي نو پاګه ماشين کې تصویر راوخستل شي ماشين کې وګوري چې دا ماشوم لک دی جنای ده پس باب باندې غو پیژنده او دا الله مطلب خدا دی چې په غیر د اسباب باندې یو زنانه دی ځکه ګرځي راګرځي ولاړه دی وي زه د ټولو دنیا ډاکټران دراجم شي ودی و چې دی زنانه په خټه کې دنه الله کې یقین سدي وای یا جنې د دادې معلومه کې دانش کوي یقین سره دی وای یا جنې د دادې معلومه کې دانه شي کوله هغه یعلم ما فی الاله د پاله باندې پوری لکه ما تاسو دایم حساب درکې دا موږ هم پوی دیش د زنانه هغه دې پرتوي ته لاړ شه دا هغه خېټه سری کا او دا ځو د دې غوڅ کا په دې طریقې سره په عرضه ولا دا ځو غوڅي دا ځو لا غوڅ کا د دې کولای کا ماشوم به کې تم ویني چې الګ دی جنای ده پر رحم کې به پروت ته تمام په پوهش خو پس د الینه پوهش وکنه پس د سبب نه پوهش چې چاړه دې استعمال کړل او نظر دې چې وروا چانه په پوهش او مخکې ستا خپل خزوه تاسو په یو کټ کې پرتا و او دا رنګ ستا بدن به داګه د بدن نه لګیدا لیکن ته په دې نه پوهېدلې چې دا الک دې کې جنای دا په دې فرق باندې تاسو پوه شئ کنه من یو ورځ دغه ته تلل دي کالام تروانو د مرګرو ملاقات نو په غاړي کې موږ سره یو دو پنجابین شان کې نسل وکیلانو د څوکیار باندې نو موږ د علماء ناس ته ډېر خبره ترم کوله د ابن عربي متعلق خبره موږ د ابن عربي یو دشمنو د الله او د یو غټ کافرو ناغه د صوفیا خلکو دغه کسان ناغه یو بل توکه د داخله ابن عربي د خبرې کوي نظر متوجي شوم ته چې دا تاسو څه وایي نو درې بس ابن عربي عقيدي غلطي دی دا دا دا دي نو یې سوالونه شروع کړل چې ګوره قران کې راځي الله پاک پر رحم باندې پوي او نور څوک په دې باندې نه پويږي په دې باندې خدای ډاکټر هم پويږي الټراساوند ولا په نه پويږي څه زنانم په پويدل شي نرسانه به پويږي پاتله مشران ډاکټران نو بیا دا یو زه حتی ته مرګور ما تر پرې خو دا وتی وتا وکانه ما ته په دغه درجه کې وکاو چې ډاکټران چې کوم دي نو هغه علم غیب نه لري او دلته د علم غیب معنا مراد ده چې الله سره غیب علم دی او ډاکټر چې پوي هغه يعلم ما فی الاله لکه ګوري هغه باندې پويږي یا تجربه سره شی معلوم کین په هغه باندې هغه ته علم علم غیب نه ویل کېږي شو دا څه کمال دونه نه دی مقصد تراش دا ماشوم الله سبحانه وتعالى دلته په مشیمت راتاو شي به دې ته وګوره چې دا بچي کله الله مذکر پیدا کوي کله مؤنث د الله دې حکمت ته وګوره دا ولې دې پیدا کی دا چې کیف متفقه نه ده چې بس څنګه مصادفه دي تباز عرب وای مصادفه خود به خود پښتو کې خود به خود استعمالېږي په خپل اتفاقا د اتفاقا نکیږي خود به خود نکیږي مصادفي طریقې سره دا نکیږي دا د دهریو د کافرو د مجرمانو الفاظ دي بلکې دا زمون خالق دی رب العالمین مهربان ذات هغه دا کار کوي د قران په دې آیتونو باندې به تبه پوه شي چې کله دا و پیژنې د سړی د نطفه چې د سړی نطفه او د زنانو نطفه هم شته دا غبيزي په شکل باندې او هغه کې نطفه مچول کی ظاهر د قران او د حدیث نه د معلومي نو د دې سړي په دې نطفه کې الله سبحانه و تعالی مختلف دو ماده چولې دي نه دوه قسمه صفته پکې چولې دي تعبیر به څه وکم چې ذهن کې واقع شي د نطفه د سړي کې الله مختلف نوعیت صفته چولې دي او د زنانه په نطفه کې الله سبحانه و تعالی متحد صفته چولې دي هغه کې د صفاتونه دي خو متحد دي او د سړی په نطفه کې د صفات اچولې دي خو یو بل مختلف دي د انګلیش حروف کده درځینه د هغه مطابقه دسی علما وای لکه د سړی په نطفه کې وای اکس او یو دا دوا مادي دي یو اکس دی یو دی او د زنانه په نطفه کې دواړه اکس اکس ده د عربی په لغت کې به تعبیر وکړي چې هغه ثاني تاسو په دې مرقات وغیرہ کې ویلي دي ابا باوجا دا بی او جی او دا شینه تاسو وی کنه دا کل باجا او کل جابا په دغه کې به تعبیر وو د سړی په نطفه کې بی بی دا دواړه بیگانې دي بی د سړی په نطفه کې بی دا د سی ویوا او جیم ده باجا دا مختلف نوعیت ماده پکې ده او د زنانه نطفه چې کومه د غدواړه بیگانی دی بی بی پاغي کې الله سبحانه تعالی صفت د بی او د بی چولې ده او د سړی په نطفه کې د بی او د جیم چولې ده دا مختلف صفاتونه د نطفه کې د سړی چولې شي کله چې دا نطفه لاړ شي او د خان زیات لاړ شي او بیا هغه مادي سیالي په وجه باندې راخ کړي شي او هغه بویزي ته ورسیږي لکه مخکې موږ دا ترتیب بیان کړو ناغه د ذکر اورول شي او هغه کې ورننه وځي دغه په خله کې هغه را بند کړي رب العالمین هغه سپنج په شان ته یو هغه دا لکه سپنج کې چې د نشین ورننه وځي دغه په شان ته هغه کې د نه چې دا ورننه وځي دا دوه نطفی رب العالمین یو ځای کې نو په دې ځای کې دا اتفاقا نه پیدا کیږي به د هغه الله په اراده باندې دا کار کیږي نو کله د څه وشي چې د سړی د با ماده چې د به دا د زنانه د به د ماده سره یو ځای شي با با اکس اکس یو ځای شي نو د دین مؤنث پیدا کیږي کله چې دواړه متحد الجنس وي نو است جنې ته پیدا شي او کله سړی په ماده کې چې کم جیم دی جه او یا یو یا دغه یو پکې دی دا یو ځای شي د زنانه د اکس زنانه خو دواړه ماده اکس اکس ده کنه دواړه به به ده نو دا هغه څه چې یو ځای شي نه پدې کې است مذکر بچي پیدا شي چې جنس مختلفي د زنانه نطفه کې چې کم بيدا او د سړي په نطفه کې چې کم جیم دی جیم او بیچ یو ځای شي د اغه نه الله سبحانه و تعالی الګ پیدا کوي او کله چې بی بی یو ځای کیږي اکس اکس یو ځای کیږي نه د اغه نه رب العالمین مؤنث بچي پیدا کوي بس دغه دنه پیدا کوي او به په دې یو به ځکه الله سبحانه وتعالى کړه دوه بچی پیدا کوي کړه دریم پیدا کیږي او بعض اوقات کې څلور او پنځو پورې امکان هم وي چې دونه بچی الله په دې کې پیدا کړي تاسو لیدلی په بعض اوقات کې دوه بچی خو ډیر پیدا کیږي او دریم پیدا شي د بعضو کله کله پروس کله بل کله اخبار کې راغلی چې زنانه ته پنځه بچی پیدا شي بلکې دا د دینم کله کله الله دې کې ډیر پیدا کوي اتباع ویلي چې سلیریش بچو امکان وي د سلیریش بچو خدا واقع شي نه دی امکان شته لیکن واقع نه ده په خارج کې امکان شته لیکن واقع نه ده غالبا چې سلیج بچی دي د انسان پیدا شي الله سبحانه و تعالی په دې طریقې باندې دا پیدا کړي نه کله کله دا دواړه نطفه د یو بس نه یو ځای کوي کله یو ځای کوي نو د دې آیت کریمه په معنا به تاسو پوه شئ چې الله سبحانه وتعالى فرمایي لله ملک السماوات والارض دا الله د پر باسي د اسمانونو د زمکو دا يهب لمن يشاء اناثا ورکی چاله چې واړي جنکې د سړی هغه نطفه کې چې یو دی هغه د اکس یو ځکی دا دغه په مشیت باندې یو ځکیږي دا دلته بل څو نه ولي ورزي نه بزرګ ورزي ولا نه د ډاکټر لاس ور رسیږي چې ډاکټر راولګي خپل لاس په ورنه بچو دغه دوه ماده د یو ځای کې دلته د ډاکټر وسن نه رسیږي که هر څونه چې ډاکټر شي کنه دلته وسن نه رسیږي چې موږ د الګ بچي پیدا کوم نشي پیدا کوله دا لمن یشاء دا د الله په اراده باندې کیږي انا سن هغه د شکار وشي ويهب لمن یشاء الذکور او چاله مذکر بچي ورکی دغه مختلفه ماده یو ځای کوي او یزوجهم ذکرانا و اناثا او باز خلق الله مذکر مؤنث دواړه ولور کی په یو خېټه کې ولور کی او کله کله بیل بیل ولور کی ويجعل من يشاء عقيما او د الله ګرځي چې الله چې وړي شن دا دغه خوخه د شندې اغه لرا یو مر پیدا نه کی خو نطفه د سړی هم وي خد زنانه هم وي دواړه یو ځای هم شي به عزت هم لړ شي لیکن الله کې بچی نه پیدا کی خوخه دغه ده دا د خالق اختیار دی دا د بل چا اختیار نه دی انه علیم قدیر الله پویا ذات دی په دغه ځای باندې پویږي او قادر دی په دې باندې چې دی شند له هم بچي ورګي قادر دی په دې چې مذکر بچي دل درګي قادر دی په دې چې مؤنث بچي دل په هڅه قادر دی لیکن علیم دی پویا ذات دی هغه د خپل پویا سره ادا کار کوي او رست آیات کې به ویل دي انه علی حکیم الله ډیر اوچت ذات دی او حکمتونه والا دی رست د وحی آیات کې به راځي سورته شورا کې علی حکیم هر آیات چې د تتمه د الله په صفاتو کوي کنه پاره کې وراسته اشاره وی دا قران به راځه کتاب نه دی دا د رازونو د اسرارو د کمالاتو نه ډک دی نه دا د الله په حکمت باندې کې خرو جوړ سړی به بچی بول الله نه ورکي روغ زنانه به بچی بول نه ورکي حکیم دی پیغمبران به دغه بچي باندې پیدا کیږي کمزور ټپ خلک به دغه ډیر بچي پیدا کیږي دا واک د بر یو ذات دی چې د عرش مالک دی هغه رب العالمین دی نو د مذکر او د مؤنث د بچی د پیدا کېدو ترتیب دغه دی انور د الله په اراده باندې کیږي دا کارونه نو کله چې دا میوه په خشي دا بچي په دې رحم کې په دغه طریقې تربیت کیږي کی او هغه د نن په وجه باندې هغه ته خوراک ملاويږي دا بدن الله سبحانه و تعالی زر زر غټ کی نه میاشت کې دا غټ شي نطفه چې کله پر رحم د مور کې واقع شي کنه د دې ماشوم مور نو دا تقریبا 10 ګرام په مقدار باندې وي دومره کم وي لکه 10 ګرام ټول چې وکي کنه 10 ګرام ته برسي او به الله په دې نه میاشتو کې پکې دونه ډیرواله پیدا کی چې هغه تقریبا 3000 او 250 ګرام ته به ورسیږي زر ګرام چې دا یو کیلو وي څه د پاسه 3 کیلو شي دا ماشوم او تاسو ته مخکې ما دا ویلو چې د الله دې طاقت ته وره پټ د سړو خو کې د زنانه کمزورې شي ده کمزورې د سړي بدن قوي دی لیکن زنانه الله د سره رحم ورکړي ده دونه مضبوطه وخه دا غا چې په ټول بدن د سړي کې دغه په شان مضبوطه وخه نشتا دا چې کله الله پیدا کړی دا چې مضبوطه حکمت تاسو ته معلوم دی وجه دا ده چې هغه ځوړند او پاغي کې 3 کیلو بچي پروت تویزه الله رب العالمین پیدا کړی دی دا کوم ماده دا کار کوي کوم طبيعت دا کار کوي دا څوک دا کار کوي هر ادنا عقل والا چې هغه بوای چې د دې لپاره کوون کې ذات شته یو حکیم ذات یو علیم یو خبیر یو مهربان ذات موجود دی چې د څه کارونه کوي دومره ناشنا ناشنا غریب غریب کار دا باندې ټکی زوی ما نور غریب دنه چې بری کې دی الله ته معلوم دی مذکر او مؤنث د پیدا کوم د نطفه نه کله چې پر رحم کې واچول شي دا الله په خپل دلایلو کې دا څه وایي نو دا ماشوم دغه ځای پورې نه خته نه خته د سی وی لکه کچا میوه میوه چې کله کچوي نو هواګانې په زیرا ځي خو نه راورځي چې کچې نه مضبوطه وي کله چې میوه په خشي نه به په معمولی حرکت باندې مغرا ورځي معمولی حرکت صدا مې وا رب العالمین په خې کې مکه تاسو ته مال په خالي دا خبره بیان کړه چې دا که په خن نشي نه به د دنیا هواي وجنی دلاره د دنیا هوا سخته ده که دنیا ته مخکې د شپږو میاشتو نه راشي دا به مړ شي نو الله رب العالمین شپږو میاشتې اته میاشتې لس میاشتې په دې خېټه کې تربیت د دې لپاره کې د بدني مضبوط شي چې د دنیا هواي مونږ نه کې چردا خرابې نه کې الله زموږ دې تربیت نه پدې کې چې میوه کله په خشي الله عز وجل په دې نخاع کې نخاع په دې اډو کې دنه چې کم نه لري دا نه لري په دې کې نه شین الله پیدا کړی دی د دې ډاکټرانو په اصطلاح کې آیت هورمونیات وای نه حرامین پاږي کې دي نه هغه الله پیدا کړی دی مختلف کارونه هغه کوي نه په دې نو خا کې یو هورمون دی نو هغه الله راولېږي د دماغ نه راځي دا دماغ چې کوم د نور اندامونو څخه خبرې کوي موږ ته خبر نه دنه خبرې کوي هغه دی رحم ته وای چې ستامه و په خده بس ته لري کوي د ځان نه هغه ته خبر ورکړي ټلې وته وای دا هورمون په څور ولېږي چې د ته وی چې ځه دا بچی دې ځنه د نور زی الله رب عزت دا مې و په خکړه نو چې کله دا خبر د دماغ نه وای دی رحم ته ور ورسیږي ټلې وته ورکی نو دوانه دا رحم چې په دغه شي رخوت پکې پیدا شي په دې کې د سسواله پیدا شي او ټول وش کیږي سری سری چې سورې سورې شي بس د ارز نه وینه وینه روانه شي الله سبحانه و تعالی کلاو کې داس کلاو یې دوه ماده پکې پیدا کی دا دون غټ بچي هغه په تا انګ زبانی الله سبحانه و تعالی راو باسي د رحم داخله چې دا دا داسې تنگ ده لکه دې په شان ده دون وړو کې ده دون وړو کې رحم خله ده او دغه انته هم ده او الله سبحانه و تعالی پاکي کولاواله پیدا کی چې دومره کولاواله پکې پیدا شي چې دا 3 کیلو بچي پاګه راوځي دا څوک فرمای الله فرمای قتل الانسان دا انسان د الله تبا کی زمون الله مونږ ته ویلي دي چې دا انسان د الله تبا کی ما اکبر هدا څومره غړ کافر دی دا د انسان صفت الله کړه د قران کې د انسان صفت کې تاسو وکړه د ډېر ناشنا صفات پکې دي د انسان صفت دا نه جوړه دا غړ کافر دی مجموعي له حسد انسان صفت دا ده ظلم کفار ظالم او کافر ده ظلم جهول ظالم او جاهل ده ان الانسان لربه لکنود دا کنود ده خلق الانسان من عجل دا تعدی کون کې ده وکانه الانسان عجول دا تلور تلورګم کې ده دا مرزونه پکې دي په دکی اسراف ماده ده په دې کې د نسيان ماده ده په دې کې د غفلت ماده ده الله سبحانه وتعالى زه په زیاده د صفاتونه بیانې چې دا دونه ورانکار دی دا انسان الله اوس سونه احسانات کړی دي او سونه وړوکی و دار لګيږي اوس د الله مقابله کوي ظالم دی خو تر انسان ما پر احدا سمه غټ کافر دی الله موږ متوجه کوي چې من اي شيء خلق دا د سن الله پیدا کړی دی من نطفه دا غڅاس کې د منی نه ته پیدا شوی اے انسان چې ډیر سپک او ډیر ذلیل و اولم ير الانسان ان خلقه من نطفه فاذا هو خصيم مبين ما څه جګړه کوي به دا انسان صفت ده خصومت د الله سره نو د دې نطفه نه ما پیدا کړ الله وای خلقه نو فقدره یو اندازې ولا مقرره کړه د څنګه چې سند سند فلاله سند ځا بچي پیدا شي یو اندازه ول الله مقرر کنه همیشت فقدره نثم السبيل يسرا به وت الله دا لار آسان کړه کله سبحانه و تعالی دا لار نه آسان کړي دا بچره روان شوی او رحم کې ماده د انقباض پیدا کړي وي چې پر اتم شه نو دی رحم به د دې ماشوم د مری مری بوله د شنی ولې او دا خلبه مله نیولې دا پوزه به مله نیولې ټک په یو سکند کې به استعمال شوی وي لیکن الله سبحانه وتعالی دا رحم سوس کې دي بالکل کلاويږي سش بالکل او پاغي کې الله سبحانه وتعالی د سیال مادي پیدا کی وینه سره مرګري کی دا د دې لپاره چې د الله راو ته پسته شي د الله راو ته وړه شي نرم شي وتا د دې لپاره الله سبحانه وتعالی دا انسان چې په اسانۍ باندې پیدا کی چې مور ته ډېر تکلیف نه او د ماشوم ته هم د مرګ خطر په چرترانه شي مړ نشي دا رحم الله دې کې ثم السبيل يسر الله یو تاسو نه کړه او الله زړه د وګوره چې دا ماشوم سر چی وی پر رحم کې بره وی بره سپی کته وی لیکن د پیدا کېدو وخت راشي نه الله پاک دې سره تاو کې د رحم طرف ته سر متوجي کی دې حکمت ته وره کمن چې د پیدا کېدو هم د بخپور روان شي وي بخپو باندې چې خپل اول د ماشوم بهر راوځي نه به انسان نه راوځي نو به به د ټول رحمت سره کې او یا به د انسان ټوټه ټوټه کې نه ال براوځي ولې چې خپې دې مخکې شل لاسونه دې بنه خلی پر اهم کی لاسونه به دې خو دې خوش او ټول بدن به دې به ونه کړي چې ونه خطر نه زنانه د مر خطرم د هغه بمړش او ماشوم کوم مړ لیکن الله سبحانه وتعالى سر مخ کې کینه لاسونه د غون شي وسره د بدن سره ټول بدن را غون شي لکه سره چې به سره باندې نه نوځي کنه نو سر مخ کې کوي که خپې دې مخ کې کړي به نشي نه وتل او که سر دې ور مخ کې کړي به نه وتل ان شاء الله دغه ترتیب برابر کړه دا څوک دې کوم ذات دې چې ته په خېټه کې پروت یو سر دې شاته او بره په دې کې د زنانه په دې شاته طرف ته دغه مخوي او سر یې بری او د څه به کناستي او به پاره ځکه الله دا د سر اواله یو دغه زیت د څه برابر کی او دا رحم تسس کی او دا مواد ته پیدا کی او باغی کی د څه ورو ورو باسي بهر ثم السبيل يسره فمانا باندې په پوهه شو وسا الله تعالی لار اسانه کړه نو بهر دا ماشوم الله رب العالمین په دې طریقه راوبا چې څنګه راوځ نو دې رحم کې د دې هر یو ځای سورې سورې شوی د دې رحم او د ډېر تکلیف د وجه نه ځکه دا غزين د دې لکه بوټي چې رانه وي بوټي چې راونه وي کنه غزمه کې سورې سورې پیدا شي نو د زنانه د هر رحم ارزه سورې سورې شي وینه دا غنه روانه نو الله رب العالمین به بل حکم کې دې رحم کې دنه یو ماد یو وخت الله پیدا کړی دا د اتباع په اصطلاح کې هغه ته عزله شبکیه وایي عزله شبکیه چې دا هغه ته الله امر وکي نه غزر زر راولګي د رحم پسند دس پتا دی باندې به تبن کی لک سات مخ کې پاو وخت نیمه غنټه مخ کې د رحم الله سس کې کولاوي کا او چې ماشوم دی وته سم د رحم کې به ته انقباض پیدا شي او دا هر یو سورې به تبن شي ولی کدا سورې الله رب عزت چرته بن نه کی دا وینه به دې کې دنه لاړ شي او هغه ګنده ماده به پکې لاړ شي دا غي د وجنه د زنانه مرګ په سکندونه کې وته راشي زنانه چې الله وجنه دغه چلوي کې ولا چې هغه دغه ولا بند نکي هغه فتوخ چې کوم دغه سوري هغه ولا بند نکي نو ګندګي نه پکې لاړ شي سم وفات شي لیکن عام جن کې وخت خو نه وفات کی الله سبحانه وتعالى په تعدی سره رحم کې بیت انقباض پیدا کی بیت راجم کی نګوره لس منټ مخکې رحم الله سس کا کولاوي کا کال تک لکړې وې ماشوم به مړوي او لس منټ بعد الله سبحانه و تعالی دا رحم به تر مضبوط کړه کله کې خپل ولا بند کړه او غسرول خپل بند کړه کدا نه بند کړه د مور مرګو ماشوم به رو پیدا وي او مور به پسې دنه وفات شوی وي هغه باندې به مرګ الله راوستي الله د خپل مخلوق د مور حفاظت هم کوي او د ماشوم هم کوي دلته الله عز وجل وتا د انسان په ځکه شفقت چولې وي مور وتناس یو بل دایي وتناس یو زر هغه ماشوم را ویلی هغه پریوانو غندونه ته لری کی او ټوټه موټه دا غن راتاوي او په دغه وخت شیطان په سره ورسی دشمن هغه به کې د شي د کوله ورکی چې ورزما په مذهب برازي زما د مذهب تابعداري بکې دوه مذهب دنیا کې شدي یو رحماني مذهب او یو شیطانی مذهب نو شیطان د خپل دعوت وکړي موږ ته شریعت سوای چې تاسو مو د دعوت خپل ورکړي اذان وته وکړي الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله جاهلان خلک اوس په دې نه پوهیږي معتزله وایي چې شیطان څنډار لګي دي کې څه پیدا ده لم تلات دنیا سراخن کشاف وای کچر د دې ماشومان چې واله د شیطان د وجه ټول دنیا کې بچي وي وای دا دنیا به د چغو نه ډکه وي دا سي پسیب اللسان دي منافقان دنیا څخه د چغنه ډکی وای دا شیطان نه وای مطلب دا ایدار وای دي کې څه پیدا ده او د اذان کې څه پیدا ده باج خلک وای دا کم چې عصري علوم لري او د شریعت علم نه لري نه وای په دې کې څه پیدا ده مونږ وای دې کې پیدا شته برکت پکې یو پیدا ده دا ظاهري بل دا چې دا ماشوم په دعوت پويږي دکې الله شعور چولای دی زړه دا برسته زوی ما دا زړه چې د دوه غوونه لري دوه غوګ الله ورکړي دي کدا غوونه ته بن کې کنه مغاورې دل کوي هغه زړه اورې دل کوي نه دارنګ د اذان چې وشي زړی واوري نه غزر په دې باندې پويږي لکه جمادات پويږي داسې کاني بوټي پويږي نه دغه رنګ د زړه هم د انسان په دې اذان باندې پويږي د دې د وجه نه کوم علما چې دا اذان نه مني دا قول مرجوح دی صحیح خبره دا ده چې دا اذان حسن حدیث کې راغلی دی درې روایت دي او عمل د امت په دې باندې او عليه تعامل الامه زمون شیخ البانی رحمه الله چې زبل واسطه استاد زمونږه هغه دا روایتونه کمزوري کړی دي لیکن ما ته دا خپل چې کوم وضاحت موږ طلب کړی دی د کتابونو نه نو ماته دا حسنه خبره کړی کی ځکه چې یو حدیث درې سند لري درې حدیث دي به مدا ده چې عليه تعامل الامه د امت عمل د امت د عمل د وجنه هم کله حدیث کې قوت پیدا کی او بل حکم شریعت چې شریعت ګورین داګه معلومیږي دا او د سلف نه دا نقل هم دا الغرض دی وکه چې دا ځان وته کیږي دا د دې لپاره کیږي دعوت شیطانی دعوت رحمانی دا نه شروع شو نو نب تلیه په معنا وسته پوي شي من نطفه امشاج یا انسان ته الله دغه نطفه پیدا کړی چې غړه وړه د سړیو د کجنه په یو ځای شو نبتلیه تی پیدا کړې ابتلا د پاره ابتلا دې توای کنه چې دوه خبرې بتاته کی یو بده دی خورا کوي بل بده دی خورا تا به ایران کی چې زوس کم خالار شما نو دې طرف ته ابتلا هغه د پاره څلور د عین عقل الله تعالی درکې پیغمبران در پسې را لېږي کتابونه دل را لېږلي دي او ملائکه په دې وګد ته کېنولې دا څلور شینه تا ته دعوت درکې الله طرف ته کم کم دي څلور انبیاء علیهم السلام کتابونه د الله او عقل د انسان او ملائکه دا څلور شینه سړي ته دعوت ورکې الله ته عقل سړي ته دعوت چې الله خبره ومنه ته څه د پاره پیدا انسان د عقل تقاضا ده ده عقل ډېر ښه شی دی عقل چې الله تعالی ورکی کامیاب دی مخکې موږ دا ویل و او کتابونه د الله تعالی وایي چې د الله خبر رسولان ته دا وایي نو ملائکم دا وایي ان للملک لما حدیث کې د ملائک په دې وګڼه چې شریته الهامونه ورشي کی خبره درکې چې د څه وکړه دی خو الله رب العالمین درې سلور شینه مقرر کړی دی داغه برکت دنیا دا دنیا سړی ته ځان خسته کړی دی الله فرمای ان جعلنا معد الارض زینه لها لنبلوهم د دنیا شین الله ډول کړه د زموږ د ابتلا لپاره دا چې بار وځي کې استخزه بل مخه لراشي دا غټ ابتلا ده بنگله بدل مخه لراشي دا ابتلا ده دا موټر او غاړه بدل مخه لراشي دا بل ابتلا ده دا ونه باغونه میوجات بدل مخه لراشي دا بل ابتلا ده نبتلیه امتحان د پاره چې څوک دې شنه ته ګوري څوک الله ته ګوري د امتحان کې موږ واقعي دا رنګ د دې دنیا صلی الله عز وجل بل یو شی مقرر کړ زموږ د ابتلا لپاره شیطان مقرر او په کورونو شیطانان الحمدلله طاقت ډیر غنډه ورکړه سره پاسې اشاره کوي د څه وکړو د څه نه راغلی نور زور وسه نشته چې په زور سره راکاږي دا شی وسه نشته ستان غفلت ته ګوري دا څو چې غفلت چې غفلت کې راشي نه غزر د تراشي د څه وای کنه د څه وکړه غفلت وخت ګوري بس کله اعوذ بالله دی ویل بس منډه ویری ایرندک دشمن دی دا الله مقرر کړی دی د دې لپاره چې موږ الله ته توجه پیدا شي یا الله یو ور دشمن دی زما په سر باندې تر ما حفاظت وکړي نو دا رنګ یو بل د ابتلا د لپاره الله عزوجل تابانه چې مقرر کړی دی نو نفس اماره بالسوء دی دا نفس درکړی دی په دې نفس کې ډېری ګندګي نه دي ان النفس الاماره بالسوء قران وایي کا نفس سړی ته امر کوي د وسوسو او د بدو دارنګه نو په حدیث باندې شک پیدا شي نه باز علماء چې دا نقطه ته نه معلومه نه غي وای چیرې دا باز شیطان تر لکی او باز نه تر لکی سو کوی چې نه یو لس میشته پتاي مهنت کړی دی نو ته په ګناه عادت شوی د عادت په بنا باندې کې اگر کړه شیطان وسوسه نشته دا جوابونه گزاره کوي لیکن اصل جواب دا دی چې ځان له موسوس شیطان نه دی که شیطان نه وي نو هم انسان به ګناه کوله د د نه پس وران کار دی په دې کې الله د سما دا چولې دا هغه تور ماده پکې ده چې هغه دا ګناه تراکاږي نو دا انسان په دې ابتلا کې شدل ته ته ملائک وای پیغمبران او توای کتابونه او توای عقل او توای الله خبرو مانه تسل پیدای دلته ته شیطان وای نه پس او توای دنیا او توای او د نفس اماره به سوء او توای څلور د څلور مقابله دا او توای شي مزه کول پکار دی اخرت کومه دی او قبر کومه دی او دا خاصه خبرې دی او دا او دا هغه ته هغه ته دعوت ورکړي په دې څلور څلور خبره پوه شئ تاسو کنه د دین په تاسو ته په قران او حدیث کې ډېر مهارت الله درکې ان شاء الله سبحان الله د ذات نو امید ده کدا خبرې به چرته یاد شولې نو د دې د وجه انسانان درې قسم چې دا خبره هم نور بس کو یو هغه انسان جوړ شي چې هغه سوچه د پیغمبرانو تابع سوچه د عقل تابع سوچه د ملائکو تابع نو سوچا د کتابونو د الله تابع د انبیا او صالحین او چت متقین خلق دي د نمبر اخر دي چې سوچا د شیطان تابع شو سوچا د نفس تابع او د دنیا تابع دي د خواهشاتو د نفس پر روان دي دا سوچا کافر او گمراهان او درې نمبر د څه خلک لکه د منګ او تاسو منګ او تاسو جی کنه کله د قران او د حدیث خبره مانو او په باج اوقات کې د شیطان خبره منو کله د عقل خبره ومنو نو کله به د نفس خبره ومنو کله د ملائکه الهام راته وشي هغه ومنو کله د شیطان وسوسه ومنل شي کله دنیا را باندې غالب شي او کله عقل را باندې غالب شي نو دسي په مقابله کې رواني نو د دې د وجنه په انسانانو کې ډیر تفاوت دی په تقوا کې د دې د وجنه تفاوت پیدا کی څوک دې طرف ته داغي میلان ډیری او د چا دې طرف ته میلان ډیری به څوک متوسطه درجه کې څوک ادنا درجه کې په دې کې دې درجات دي چې لا يحصيها الا الله یو الله رب العالمین ته هغه اندازې او مرتبه د انسانانو معلومې دي په دې مسلمانانو کې به دونه درجه دي برخه متقین مسلمانان او چته تقوا والا هغه اسمانونو کې روان دي هغه تقوا والا وريزي کې روان دي هغه تقوا والا غرونه سرونه کې روان هغه تقوا والا غرونه په منځ کې روان هغه تقوا والا په چته ډېر کو باندې نه هغه تقوا والا چې منبر ته درجه ته رسیدلې دي او په دې منبر کې به درې پوړې دي لاندې پوړې والا متوسط او اعلی والا او څوک دې چې زمکه باندې ناشته دي خو لږ بار بار ګوري دې مرتبه باندې پوه شئ کنه دا په تقوا کې به دې مرتبه دي اوس په دې آیت باندې تاسو پوه شئ چې الله الله خپل نبی ته وایي یا ایه النبی تق الله یا پیغمبر الله نه ویریږي نن تم خلک سوال کوي کنه چې نبی خود متقی دی بیا ته ولې وایي الله نه ویریږي ایمان کوم دا مرتبه دي الله مونږ ته وایي ول جن امنو امنو ایمان والو ایمان راوړی ولې راته وایي ایمان راوړی مونږ راوړی دا کنه او نبی اسلام کو تقوا وا داغه وجه دا دا چې مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه تقوا کې دی چې اسمان ته رسیدل ده نو توای چې بر تقوا دی او چته عرش ته ورسیږي عرش دا تقوا ورسوه زمونږ ایمان چې دی غره سر ته رسیدل الله راته چې ورې دي ته ورسوي دا ورځې ته درسول دي اسمان ته د ایمان دی ورسوه کال تر رسیدل دي عرش ته ورسوه د دې آیت مطلب نو سپین شي کنه چې ایمان راوړی تاسو او اتق الله د الله نه ویریږئ سر دا غني چې پیغمبر متقی دی وجدا دمه بهري خبره وکړه کله چې ماشوم بهر راوځي په دې امتحان کې واقع شي تر مرګ پورې د امتحاني